باب اول در بیان یو مشتمل بر دو فصل فصل اول در گردنهای افعال فعل ماض معروف ثلاثی مجرد برته وزن آیت د کتاب په ابتدا او په آغاز کې مصنف دا خبره کړې و چې دا کتاب مشتمل دی په یو مقدمه څلورو بابونو او یو خاتمه باندې مقدمه هغه په بیان د تفصیل د کلمې او په بیان د تعریف د کلمې کې ورو هغه تر دې ځایه مکمل شو اوس دا په ابوابو کې اول باب دی او په دې باب کې څه بیان نشي دا باب مشتمل دی په دوه فصلونو باندې یو فصل کې هغه گردانونه د افعال او دویم فصل کې اسماء مشتقه دي اوس باب چاته ویل کېږي لغت اصطلاح کې فصل څه ویل کېږي نو باب په لغت کې دروازې ته ویل کېږي او په اصطلاح کې به څه ویل کېږي په اصطلاح کې تعریف کې دا دی چې باب هغه ته ویل کېږي د یو چې سره متعلق هغه ابحاث او مسائل په کې ذکر شوي وي نو هغه ته ویل کېږي باب بیا دا په عامه اصطلاح کې دغه تعریف دی سرچانو په اصطلاح کې د باب نه مراد دي د سرچانو اصطلاح دا ده چې باب د فعل ماضی د واحد مذکر غائب څخه چې د فعل ما مضارع معروف د واحد مذکر غائب څخه سره یو ځای کړی شي او ویل شي نو دې ته ویل کېږي باب لکه مثال په تور موږ اوس د فعل ماضی د واحد مذکر صيغه او د فعل مضارع د واحد مذکر غایب صيغه سره یو ځای کوو نو وایو سامعا یسمع باب فتح یفتح باب یا نصر ينصر باب کرم یکرم باب نو دې ته ویل کېږي په اصطلاح د سرجانو کې باب دغه شان تفل هغه فصل دی فصل چا ته ویل کیږي نو فصل په لغت کې قطع ته ویل کیږي او په اصطلاح کې فصل د دوو ابحاثو ترمن جدایي ته ویل کیږي دو بحثونه یو هغه دواړه بحثونه خپل منځ کې سره جدا کړی شي دې ته ویل کیږي فصل او قطع ورته ویل کیږي اوس دا خو بیان د باب او د فصل وو په دې اول باب کې د غزو فصل دی یو فصل کې ګردانونه د افعال دي او بل فصل کې هغه بیان د اسماء مشتقه وز ګردانونو د افعال کې تاسو ته د ثلاثي مجرد هغه شپږ بابونه ښایي چې ثلاثي مجرد هغه منحصر د پښپګو بابونو کې او دا ولی منحصر د پښپګو بابونو کې د هغه د لپاره وجه سره اصل کې خبره مونږ دا وکړه چې باب ویل کېږي د فعل ماضی او مضارع د واحد مذکر غایب صيغه چې یو د پېښې دی مجموعي ته ویل کېږي او دغه مجموعه منحصره ده پښپګو کې شپږو کې څنګه منحصره ده نو په دې شان منحصره ده چې فعل ماضي هغه صرف په درې اوزانو باندې راځي فعل ماضي صيغه د ثلاثي مجردونه یو راځي په فتحې د عین سره لکه فعل بل راځي په کسرې د عین سره لکه فاعل او بل په ضمې د عین سره لکه فاعل نو د ثلاثي مجرد فعل ماضي په درې او ځانو سره راځي مفتوح العين مکسور العين او مضموم العين اوس په مضارع دې کې هغه احتمالات دي چې کوم احتمالات صحیح کیږي هغه دا دي چې فعل ماضي مفتوح العين وي نو په مضارع دې کې درې احتمالات دي یو احتمال دا دی چې مضارع هم مفتوح العين شي دویم احتمال دا دی چې مضارع مکسور العين شي او دریم احتمال دا دی چې مضارع هغه مضموم العين شي چې فعل ماضی مفتوح العين وي او مضارع هم مفتوح العين وي لکه فعل يفعل فتح يفتح نو یو باب داش دویم دا چې فعل ماضی مفتوح العين وي مضارع مکسور العين وي لکه فعل يفعل ضرب يضرب نو دا دوهم هغه احتمال شو دریم دا دی چې فعل ماضی مفتوح العين وي مضارع مضموم العين راشي فعل يفعل نصر ينصر نو دا درې بابونه شو او هغه دوهم احتمال ته وتراشي چې فعل ماضی مکسور العين وي نو په مضارع کې دوه احتمال دي یو احتمال دار چې فعل ماضی مکسور العين وي نو مضارع هم مکسور العين راشي فاعل يفعل لك حسب يحسب او دوم احتمال دار چې فعل ماضی مکسور العين وي مضارع هغه مفتوح العين راشي لك فاعل يفعل سمع يسمع نو درې هغه دوه داسو پنځه او دریم احتمال چې فعل ماضی هغه مضموم العين وي نو په مضارع کې یو احتمال دی چې فعل ماضی مضموم العين مضارع هم مضموم العين راشي فعل يفعل لك كرم يكرم دغه مجموعه منحصره شو په شپږو کې په دې وجه باندې د ثلاثي مجرد د بار صرف دغه شپږ بابونه راځي چې هغه مونږ وګورئ وسعت عقلی احتمالات خو په دې کې هغه ډیر جوړیږي چې فا کلمه ساکنه واخلي د فعل ماضی کې بیا دا غشان ته یا مکسوره واخلي مفتوحه واخلي مختلف هغه ټول خبرې هغه کتا سوغړې مراح ته ویل رجوع وکړي دلته موږ صرف مختصر مختصر هغه خبرې وکړي عقلی احتمالات دلته هغه نه جوړیږي اصل کې هغه دا نه چې فعل ماضی مفتوح العين بنه په مضارع کې درې احتمال شي دا شان فعل ماضی هغه مکسور العین مضارع کې درې احتمال شو او فعل ماضی مضموم العین نو په مضارع کې درې احتمال شو نو اصل کې احتمالات هغه نه جوړيږي او په هغه نه کې دا شپږ صحیح کېږي دا باقي درې هغه نه صحیح کېږي اوس کله دا څوک دا خبره وکړي چې موږ په میزان الصرف کې ویلي دي چې بابونه د ثلاثي مجرد هغه اته دي ځکه هلته دا خبره راغلې ده چې د ثلاثي مجرد لپاره دوه قسم بابونه دي یو مطرد او بل شاذ مطرد کې د هغه اوزان زیات راځي هغه لپاره پنځه بابونه دي او شاذ د هغه لپاره درې بابونه نور ذکر کړی دي نو مجموعه بابونه هغه اته ذکر کړی دي بل تشبک شو دا ولې اصل کې خبره هغه دار چې دا شپږ هغه د جمهور په نسبت باندې دي باقی هغه نور چې کوم دوه بابونه ذکر شوی دي نو هغه شاذ دي لکه مثال په تور فضیلا یفضل دا فاعل یفعل چې ماضی مکسور العین مضارع مضموم العین نو دا احتمال هم غراخته ده فضیلا یفضل نعم ينعم یا بل احتمال دا راخسته دی چې فعل ماضی مضموم العين وي مضارع مفتوح العين راشي فعل يفعل لك كذا يكاد چې په اصل کې کوادا یک کودا یکودو نو دغه دوه احتمالونه پکې هم راخسته دي او جمهور د هغې نه دا جواب کوي چې دلته په دې کې یو جواب دار چې دا دې کې تداخل سره پر ابوابو کې تداخل څه مطلب دی تداخل ویل کېږي یو بل کې ننوتل وتا او په اصطلاح کې دې ته ویل کېږي چې ماضی د یو باب د مضارع د بل باب سره ملاو کړی شي دې ته ویل کېږي تداخل نو دلته هم تداخل دی په دې فضیله یفضل نعمه ينعم یا کاد یکادو هغه په دې شان سره تداخل دی چې دلته هغه کس چې عالم وو په دې مختلفو لغاتو باندې نو هغه فضله یقصرو دا مستعمل دی هم د سمع یسمعون هم د نصر ینصرون مستعمل دی نو کم کس چې هغه په دې دواړو لغتونو باندې ماهر او پوی وو هغه فعل ماضی د یو نه مستعمل کړ سمعانه او مضارع د نصرانه مستعمل کړه نو بل کس باغ باندې دا ګمان وکړي چې دا مستقل باب دی حالانکه دا مستقل باب نه دغه شان ته په نعیمه ينعمو نو دا د سمع يسمع کرم يكرم دوالو نه مستعمل دی ماضی د یو باب نه مضارع د بل باب سره هغه یو ځای کړی شو چې تلفظ به وکړی شو په دې باندې یو چا دا د مستقل باب ګمان وکړي او دا شان فقاده یا کادو نو یا په دې ابوابو کې تداخل دی او یا دار چې لکه د صاحب د منشعب په شان ته چې هغه ورته شاذ ویلي چې دا شاذ دي د قانون او د قاعده هغه خلاف دي او یا دا فصیح لغت نه هغه ردی لغت دی نور اصل کې بابونه هغه منحصر پښپغو کې دي او د غشپک بابونه دي بیا په دې شپږو بابونو کې تاسو ویلي چې درې بابونو ته اصول الابواب ورته ویل کیږي دعائم الابواب ورته ویل کیږي او دا هغه بابونه دي چې فعل ماضی کې عین کلمه مضارع د عین کلمې سره مختلف یو پکې نصر ينصر بل سمع يسمع او بل ضرب يضرب نو دې ته ویل کیږي اصول الابواب او اصول الابواب ته دوه وجنه ویل کیږي یو په دې وجه ورته اصول الابواب ویل کېږي چې په دې کې د عین کلمه فعل مضارع کې مختلف ده د عین د فعل ماضی نه یو ځای کې مکسوره بل ځای کې مضمومه یو ځای کې مفتوحه بل ځای کې مکسوره راځي مفتوح او مضموم مختلف راځي نو دې اختلاف وجه ورته ویل کېږي د عائم الابواب یا اصول الابواب او بل دا چې په دې اوزانو باندې ډېر افعال راځي د وجه د کثرت نه ورته ویل کېږي باقی نور درې بابونه هغه ته ویل کېږي څه فروع ورته ویل کېږي نو هغه د فروع ویلو وجه دار چې دغه بابونه یا خو کې اختلاف نشته لري د فعل ماضی عین کلمه د مضارع سره بالکل یو شان ده دواړو کې مکسوره دواړو کې مضمومه دواړو کې مفتوحه او بل په دې وجه باندې چې دغه بابونو د پاره شرط لګیدل فتح یفتحو د پاره شرط دار چې حروف حلقي وب کې راغلي وي دغه شان کرومه یکرومو د پاره شرط دار چې دا د افعال تبایعونه مستعمل وي دغه شان حسبه یستبو هغه ډیر په قلت سره مستعمل دي نو په دې وجه هغه ته ویل کېږي فروع ابواب فروع ورته ویل کېږي نو دا د ثلاثي هغه مجرد او شپږ بابونو چې په شپږو کې هغه منحصر ورپسې د دې نروسته تاسو توای وي فعل ماضي هغه په درې او ځان سره راځي فعل سره هم راځي مفتوح العين فعل سره هم راځي مكسور العين او فعل سره هم راځي مضموم العين بیر دې هغه مضارع نو مضارع کې دغه مختلف احتمالات چې موږ هغه ویل صحیح پکې مز... دا خو د ابواب هغه بحث د دې نرسته به هغه بیان د صيغو د تکړه ده د صيغو په بیان کې اول فعل ماضي مقدم کړي ده فعل ماضي چاته ویل کېږي دغه تعریف مونږ کړو او د تقدیم وجه دار چې فعل ماضي اصل کې هغه مخ کې تیر شوی وي نو مدلول د فعل ماضي هغه مقدم وي په مدلول د مضارع باندې ځکه مضارع په حال او استقبال دلالت کوي نو دا دال هم مقدم کړو یا دا چې فعل ماضی هغه اصل ده په بنا کې مضارع د هغې نه جوړ شوی دی نو په دې وجه باندې هغه مقدم د فعل ماضی د پاره تاسو ته ویل ته ویلي وي د فعل ماضی د پاره یار لسغه راځي او د هغې ګردان درته کړی د فعل فعل فعلوا فعلت تر اخره پورې اوس دلته دا دیار لس صيغه څنګه راغلي دي او ټول احتمالات په هغه کې سو او نورو کتابونو کې خمنګه څوار لس صيغه ویلو دا دیار لس دلته څنګه راغلي نو اصل کې خبره دا ده چې مصنف دلته دیار لس ذکر کړی دي عقلي احتمالات په دې کې هغه اصل لس جوړي هغه په څه طریقې سره نو طریقه د هغه دا ده چې دا هر فعل لپاره فاعل وي او فاعل چې کوم دی هغه په اتلس قسمه دی ځکه دا فاعل به خالی نه یا فاعل مذکر وي یا مؤنث که مذکر وي که مؤنث وي د هر یو د پاره درې درې حالت دي یا به دغه مذکر متکلم وي یا به مخاطب وي یا به غائب وي دغه شان مؤنث کې دغه درې احتمال نو دوه په دریو کې هغه چې ضرب ورکې شپږ کېږي او به دغه هر یو د پاره یا به واحد وي یا به تسنیه وي یا به جمع وي نو شپږ ولا چې په دریو کې ضرب ورکې اتلس کېږي نو عقلی احتمالات هغه په دې کې اتلس دي د هر یو د پاره مستقل مستقل صيغه پکار و او په کلام عربی کې باید صيغه هغه مشترک مستعمل دي او د دوو او دریو صيغو د پاره هغه مستعمل دي تلورو د پاره چې کومې صيغې مشترکې دي هغه ترې نه حذف شوي دي بیا چا په کې اختصار هغه لکم کړي دي څوار لږ صيغې جوړې شوي دي او چا په کې اختصار لږ زیات کړي دي نو هغه دغه زیار لږ جوړې کړي اوس هغه مشترکې صيغې کمی کمی دي نو مشترکې صيغې هغه دالي چې دا متکلم د لپاره واحد متکلم مذکر او واحد متکلم مؤنث د دې دواړو د لپاره یو صيغه مستعمل د فعلتو نو په اصل لږ کې یو صيغه دلته کم شو نو پاتې کول دا تسلیه متکلم مذکر او جمع متکلم مذکر تسنیه متکلم مؤنث او جمع متکلم مؤنث تلور د فاره یو صيغه مستعمل د فعلنا نو تلور د فاره چې یو دلته مستعمل شو درې نورې کم شي نه څوار لشي نو عامو کتابونو دغه ځای پورې هغه اختصار کړی دی هغه څوار لسیږي ذکر کړی دي او مصنف یو بل صيغه هغه هم مشترکه ده نو دوه د فاره یو صيغه ذکر کړی ده چې هغه د تسنیه مذکر حاضر صغر فعلتما دغه فعلتما تسنیه مذکر حاضر د پاره هم راځي او د تسنیه مؤنث حاضر د پاره هم راځي نو یو صيغه دلته کوم شوی د نو دیار لسغه هغه په دې شان سره جوړ شوی وس باقی هغه کسان خو تاسو زره چې فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا اوس په دې کې د فعل ماضی د جوړولو طریقه هغه په ارشاد الصرف کې تفصیلی حالت ور تراشی هغه کې شته او فعل ماضی په دې صيغو کې د علامات او د فاعل یا د ضمائر هغه پیژنګلو نو یو صيغه په دې کې هغه فعل ده د فعل په صيغه کې ضمیر مستتر وي دې کې ظاهره څه علامه داسې نشته دی چې هغه د فاعل علامه شي یا د تذکیر علامه شي نو په دې فعل کې ضمیر د هوا هغه مستتر وي او دا په ټولو صيغو کې هغه اصل صيغه ده باقي نور صيغې هغه له دې نه جوړې شوې دي ورپسې فعل د تسنیه صيغه ده نو په دې کې دا الف علامه د تسنیه او ضمیر د فاعل دی پکې فعلو دا صيغه ده جمع مذکر غائب صيغه ده دې کې دا واو علامه ده جمع مذکر او ضمیر د فاعل ده او فعلت کې دا تای ساکنه دا علامه د تانیث ده او بعض اکثر ورته علامه د تانیث وای فاعل ورته نه وای فاعل په دې کې هي ضمیر هغه وای مستتر ده او بعض ورته ضمیر د فاعل هم وای فعلت ورپسې فعلتا صغره تسنیه مؤنث غائب ده نو پدې کې دا الف علامه ده تسنیه او ضمیر د فاعل ده او فعلنا کې دا نون مفتوحه علامه ده جمع مؤنث او ضمیر د فاعل ده او فعلت کې دا تای مفتوحه متحرکه دا علامه ده تانیث علامه ده واحد مذکر حاضر او ضمیر د فاعل ده فعلتما کې دا الف علامه ده فاعل او ضمیر ده فاعل علامه ده تثنیه او ضمیر ده فاعل ده او فعلتم کې دا تم کې چې کوم واو راغلی چې به حذف شوی دی نو هغه واو علامه ده چا ده علامه ده تثنیه ده او ضمیر ده فاعل ده فعلتی کې تای مکسوره دا علامه ده واحد مؤنث حاضر او ضمیر ده فاعل ده فعلتما کې به دا مشترکه صيغه ده د الف پکې ده او فعلتن کې دا نون مفتوحه علامه ده جمع مؤنث حاضر او ضمیر د فاعل ده او فعلتو کې دا تو تای مضمومه علامه ده تسل علامه ده واحده متکلم او ضمیر د فاعل ده او فعلنا کې دا نا دا هغه ضمیر د فاعل او علامه د تسنیه او د جمع متکلم ده نو په دې صيغو کې دغه هغه ضمائر وو دغه هغه فاعلونه باقی معنا د فعل نو فعل معنا تاسو کړی چې فعل ویل کېږي فعل کار کړی دی هغه یو سړی په تیر شوی زمانہ کې هغه یو واحد مذکر غائب با صفات تیر ماضی معروف صحیح اسباب فعل یفعل چې کوم یې هغه ورسره به در اخره پورې وایي فعلا صيغه تثنيه په دې طریقې سره فعلو صيغه جمع نو دغه هغه زمایرو پښتانو دغه هغه صيغه وي دا خو اثبات فعل ماضی معروف چې فعل ماضی معروف کې هغه اثبات وي وس فعل به موږ دوه قسمه ویلو چې په دوه قسمه لري په اعتبار د چا سره د نسبت سره یو معروف دی بل مشغول دی نو دای د معروف هغه ګردان شي چې فعل فعل تر اخره پورې په حرکات ثلاثه او د عین سره عین کلمه مفتوحه مضمومه مکسوره په درې واړو حرکات سره دغه ګردانونه تاسو وکړي بیا فعل ماضی مجهول څنګه جوړیږي نو فعل ماضی مجهول دغه درې واړو نه کماضی مفتوح العین وی کمکسور العین وی کمضموم العین وی د ټولو نه د فعل په وزن باندې راځي طریقه تاسو ویلې ده چې طریقه دا ده چې پاک کلمې ته بسور کې ضمه ورکې او عین کلمې ته به کسره ورکې که کسره نه وي او که کسره وي په خپل حالت به پرېږدي نو د فعل ماضی معروف نه فعل ماضی مشغول جوړ شي فعل به نه جوړ شي باقي صيغه همغه دي گرداني همغه ده صرف دغه تغییر پکې راغلی دی او معنا کې فرق راځي چې مخکې نسبت فاعل ته شوی اوس به نسبت مفعول ته کیږي خو علا کار کړی شوی په هغه یو سړي کار واقع شوی دی په هغه یو سړي په تیر شوی زمانہ کې دا خو د فعل ماضی مجهول هغه بحث به موږ ویلو چې فعل په اعتبار د اثبات او د نفي سره په دوه قسمه ده نو د اثبات هغه نفي ګردانونه درته کړی دي بیا موږ د فعل ماضی معروف نه د اثبات نه نفي څنګه جوړو نو د هغې د جوړولو طریقه دا ده چې ما یا لا نافیه دا به په اول د فعل مضارع د فعل ماضی کې راوړي نو فعل ماضی به د مثبت نشاته واوړي منفي ته به واوړي وسما اولا دا تعمل کوي نو ما اولا په لفظ کې تعمل نه کوي څنګه چې فعل ماضی مخکې و فعل فعل همغه شان تبوي خو په معنا کې عمل کوي چې معنا د اثبات نه نفي ته اړي نو په معنا کې عمل کوي او په لفظ کې تعمل نه کوي بیا دغه ټول حرکات سره دغه شان ما او لا لګوي ما فعل ما فعل ما فعل تر اخره پورې لا فعل لا فعل او لا فعل نو په حرکات ثلاثه سره تر اخره پورې مخکې معنا د اثبات او اوس په معنا د نفي ما فعل کار نه دی کړی هغه یو تړي ما فعل کار نه دی واقع شوی په هغه یو تړي دغه شان ته معنا د لا فعل او د لا فعل ده نو دغه ګردانونه تر اخره پورې به تاسو وکړي اوس دلته دا ما اولا مونږ ویل چې دا داخلي کې په چا باندې فعل ماضي باندې او د اثبات نه معنا نه پته اړوي اوس د ما اولا خپل من کې سفر افشتا د دخول د فارې د شرایط شته او کنه شته نو ما او لا کې فرق دار چې دغه ما په فعل ماضی باندې اکثره داخليږي او لا په فعل مضارع باندې اکثره داخليږي یو فرق دا دی بل دا چې دخول د حرف ما په دې فعل ماضی باندې بغیر د شرط نه شرط ورلنشته دی دا په بغیر د شرایطو نه داخلي دي شي او د دخول د لا د پاره چې لا په داخلي کې نو دې د پاره درې شرایط دي چې په دغه درې شرایطو کې یو شرط وو نو دخول د لا فعل ماضي باندې صحیح کیږي او که کم شرط نو نو بیا په هغه صورت کې دخول صحیح نه دی هغه شرایط کم کم دي نو تاسو یو مصنف په کتاب کې دا ذکر کړی دی چې تکرار د لا سره د فعل ماضي نه براغلی وي یو شرط دی چې لا و فعل ماضی باندې هله داخليږي چې کله د غلا مکرر وي سره د فعل ماضی نه دوباره نو دخول د لا به صحیح کیږي لکه مثال ته ذکر کړه فلا صدق ولا صلى نو لا صدق کې دا لا لا نافیه د فعل ماضی باندې داخل شوی دی او د دخول هغه شرط موجود دی چې لا مکرر سره د فعل ماضی نه بیر راغلی دی ولا صلى نو یو شرط دا دی دوهم شرط دا دی چې دغه فعل ماضی به په محل د دعا کې وي نو که په محل د دعا کې وي بیا هم دخول د لا هغه صحیح کېږي فعل ماضی باندې لکه لا بارک الله لا بارک دا فعل ماضی دا لا بارک الله دا محل د دعا دی الله دې برکت پیدا نکي نو دویم دغه دی او دریم شرط دا دی چې دغه لا په فعل ماضی باندې دخول هله صحیح کېږي چې دا فعل ماضی په جواب د قسم کې واقع شوی نو به دخول د لا په فعل ماضی باندې صحیح دی لکه تالله لا عذبتهم بعدها سقروا نو دا تالله دا جمله چې جوړه کې دا به فعل قسم شي او لا عذبتهم بعدها سقروا دا به جواب قسم شي ودا جواب قسم فعل ماضی د عذبتهم او لا په داخل شوه دی نو دلا د دخول د پاره غ دغه درې شرایطو کې به یو شرط وي یا و تکرار د لا سره د فعل ماضی نه راغلی وي یا و دغه فعل ماضی په محل د دعا کې وي او دریم شرط دار چې په جواب د قسم کې به واقع شي نو کداغه درې شرایط وو خو ته یې کېږي کنه ونه ته یې کېږي وزلته که څوک دا اعتراض وکړي چې فلقت حمل عقبه اقتحم يقتحم دا فعل ماضي صغر اقتحم لا په داخل شوی دی فلقت حمل عقب او سره دینه چې دلته دغه یو شرط هم نشته دی نه تکرار د لا سره د فعل ماضي نه راغلی دی او نه دا فعل ماضي په محل د دعا او نه په محل د په جواب د قسم کې واقع شوی ده او سره دینه چې دخول د لا په فعل ماضي باندې راغلی نو جواب دا غینه دا دی چې دلته اگر چې تکرار لفظي نشته نه خو تکرار معنوي شته دی تکرار معنوي څه مطلب چې دا عبارت داسې جوړیږي فلقت حمل عقبه ولا فك رقبه ولا اطعم مسكينا نو دلته تکرار په اعتبار د لفظ سره نشته خو په اعتبار د معنا سره شته دی نو دخول د لا په فعل ماضي باندې هغه صحیح نو دا هغه د ماضی منفي جوړولو طریقه چې ماضی منفي به څنګه جوړه نو په اول کې به ما یا لا د حروف راوړي نو فعل ماضی به د اثبات نه چا تواولي منفي تواولي خادا خو د ماضی هغه بیانو ورپسې یو دا خبره چې دغه صيغه چې کوم منګه دیار لسی ویلې دغه صيغه د چا چا د پار راځي د هغه تاسو ته بیان کړی دی چې فعل فعل فعلو دغه درې صيغه دا د چا د پار راځي د مذکر و مذکر غائب د پار راځي فعل د واحد مذکر غائب فعل تسنیه مذکر غائب او فعلو د جمع مذکر غائب د پاره راځي به ورپسې فعلت فعلتا فعلنا د درې صيغه د پاره د مؤنث غائب د پاره راځي فعلت واحد مؤنث غائب فعلتا تسنیه مؤنث غائب او فعلنا جمع مؤنث غائب ورپسې به درې صيغه دي فعلت فعلتما فعلتم دا درې د پاره د مذکر حاضر راځي فعلت واحد مذکر فعلت واحد مذکر حاضر فعلتما تسنیه مذکر حاضر او فعلتم صيغه ده جمع مذکر حاضر صيغه ده ورپسې مصنف تاسو ته دوه صيغې ذکر کړي مشترکه صيغه پکې پرېخې ده یو فعلت او بل فعلتن فعلتما یمن کې پرېخې دغه فعلتم چې مخکې کومه صيغه ذکر شو د دوه لپاره شو تسنیه مذکر حاضر او تسنیه مؤنث حاضر لپاره دا فعلتی دا صيغه د واحد مؤنث حاضر او فعلتن صيغه د جمع مؤنث حاضر لپاره راځي اخر کې دوه صيغه فعلتو فعلنا دا د متکلم لپاره راځي فعلتو د واحد متکلم مذکر او مؤنث لپاره راځي او فعلنا دا د تسنیه او جمع متکلم تسنیه متکلم مذکر جمع متکلم مذکر تسنیه متکلم مؤنث او جمع متکلم مؤنث دې څلورو د پاره دغه صيغه راځي نو دې صيغه هغه تشریح درته کړې تاسو کتاب ته وګورئ باب اول در بیان صيغ اول باب دې په بیان څه صيغو کې مشتمل بردو فصل مشتمل له پتو فصلونو باندې فصل اول اول فصل در گردان های افعال اول فصل له په گردانونو د افعالو کې ماضی معروف ثلاثی مجرد ورته وزن آیات اوس دا د انحصار هغه طریقه ده چې په شپږو کې ذکر کړي چې د ثلاثي مجرد د لپاره شپږ بابونه په څه طریقې سره راځي نو دا وای د فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد هغه په درې وزنونو راځي یو فعلاتون ضربا لکه مثال ضربا دویم فاعلا مکسور العين لك سامعا او دریم فاعلا مضموم العين لك كرما ومضارع معروف فاعلا گاهي يفعل آیت او چې فعل ماضی هغه مفتوح العين وي نو په مضارع کې درې احتمال دی یو دا دی چې مضارع معروف د فعل گاه يفعل آیت کله مفتوح العين راځي مضارع لك فعل يفعل فعل گاه يفعل آیت کله هغه يفعل را يف يفعل راځي نو د دې مضارع هغه دوه قسم راځي یو دا چې مفتوح العين راځي چون سمع يسمع وکاه يفعل کله مکسور العين راځي لکه حسب يحسب ومضارع نو دا پنځه احتمال شو ومضارع فعل يفعل آيات وبس او مضارع دا فعل د مضموم العين صرف یو احتمال دی چې مضارع مفتوح مضموم العين راشي لکه فعل يفعل فعل يفعل لکتون کرم يكرم نو دا په دې طریقې سره هغه منحصر شو پښتو کې وما ذي مشهول اظهر دی وزن بر وزن فعل آیت او ما ذي مشهول د درې واړو اوزانونه په وزن د فعل سره راځي ومضارع مجهول مطلقا بر وزن يفعل او مضارع مجهول مطلقا په وزن د يفعل سره راځي طریقه وی وایو رسته د مضارع په بحث کې چې فعل مضارع مجهول څنګه راځي وقت ثلاثي مجرد را شش باب حاصل شو دا نو ثلاثي مجرد د پاره شپږ بابونه حاصل شو اولا بیان صيغ افعال او مشتقات کردم شوت اول به بیان د صيغو د افعال او د مشتقات کیږي وبعد ازین تفصیل ابواب نموده خواهد شد او د دې نرسته به تفصیل د ابواب وکړو ماضی را سیزده صغه د فعل ماضی لپاره دی الله صغه راځي اثبات فعل ماضی معروف فعل فعل فعل فعل تر اخره پوری به حرکات ثلاثه عین په حرکات او ثلاثه او د عین سره یعنی عین کلمه مفتوح مضموم مکسوره په درې وارو ګردانونو سره تاسو وایي سی صغه اوله برای مذکر غایب است درې صغه اولنې د پاره د مذکر غایب دي اول واحد اوله صيغه د واحد مذکر دویم د تسنیه مذکر سیوم جمع دریمه د فاره د جمع مذکر بعد اذان فی صيغه مؤنث غائبه دغه نرو تدریس غیر فاره د مؤنث غائب دي فهمون وضع په دې طریقې سره چې اول د واحد دویم تسنیه او دریم د فاره د جمع بعد اذان فی صيغه مذکر حاضر دې نرست به درې صيغه لپاره د مذکر حاضر دی فعل تفعلتم فعلتم لیکن تسنیه آن لیکن تسنیه د دې برای مؤنث حاضر نیز آیات د لپاره د مؤنث حاضر هم راځي فعلتم دغه تسنیه مؤنث او مذکر دواړو لپاره راځي بعد اذان دو صيغه مؤنث حاضره دا غي نرست تو صيغه د مؤنث حاضر دي یو فعل دي دا اوله صيغه واحد دا د واحد مؤنث د پاره ده ودوم جمع دا دوهمه صيغه فعل تن دا د جمع مؤنث د پاره ده بعد اذان دو صيغه متکلمه دا غي نرست تو صيغه لپاره د متکلم دي اول برای واحد مذکر و مؤنث هر دو اول د پاره د اول صيغه د پاره د واحد مذکر متکلم مذکر او مؤنث دواړو د پاره راځي وتوم برای تسنیه مذکر او دویم د پاره تسنیه مذکر او مؤنث یا مذکر او مؤنث متکلم د پاره راځي فعلنا اثبات فعل ماضی مجهول اثبات فعل ماضی مجهول فاعل فاعل تر اخره پورې ما ولا بر ماضی برای نفی آیت وزدا عمر کې هغه طریقه د اثبات و معروف او مشغول ګردان وزدا ماضی منفی ته څنګه اړه نو دا وای ما ولا بر ماضی برای نفی آیت ما اولا چې کله فعل ماضی باندې داخل شي لپاره د نفی راځي مگر شرط دخول لا بر ماضی اینت مگر وای د دخول دلاله لپاره یو شرط دی او هغه شرط د دخول د لا لپاره په ماضی باندې دار کې به تکرار نه می آیت چې په غیر د تکرار نه ناراضي نو دغه لا به مکرر سره د فعل ماضی نه راغلی وي حاله به صحیح کیږي لکه فلا صدق ولا صلى او هغه د نور شرایط پر سره هم تاسو ویل